اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا سمودیانو ته لېږلی مرور دی صالح علیه السلام قال یا قوم عبد الله ویل صالح علیه السلام ای قوم بندگی وکړئ د الله مالکم من اله غیره نشته تاسو لپاره حاجت روا علاوه د الله نه هو انشأکم من الارض دی الله تاسو پیدا کړی زمکینه واستعمرکم فيها آباد کړي په دې ځمکه کې فاستغفروا بخنه غواړي د الله ثم توبوا الیه بیا راوګرځي دی الله ته ان ربي قريب یقینا رب زمان نږدې دی مجيب قبل انکه سوالونه دي قالوا دی ویلیا صالح یا صالح قد كنت فينا یقینا وی ته پونګي مرجوان امید کړې شوی مرجوان تمیزه ډیر زیات شکونګي یا مریب بیا بیا شکونګي قال یا قوم ویلی صالح علیہ السلام زما قومه ارایتم ایدا سوچ کړی دی یا خبر را کې ماته ان کنتم کید زعلا بین ان کنتو علا بیتن یقینا زیم په صاحب دلیل مې ربي تر پر خپلنا واتانی من اور اکړه دې ما د خپل طرف نه رحمتن رحمت فمن ينصرني من الله سوق بهم دادو کی زما د الله نه ناسیتو غز خلاف حکم د الله انا مثلا نه بیانوم خو عذاب دی کنه فما تزيدونني تاسو نه زیاتوي زما د بار غیره تخسیر علاوه د تاوان نه ويا قوم يا زما قوم هذه ناقه الله لكم دا او خدا تاسو پر نه خدل فذروها پریری لرا تاکل دا اوخه د الله د سازو پر یو نه خدا په ضروره پرې دې لره تاکل چې سریږي فی فی ارض الله بزمه کده الله کې ولا تمسو مرسیږي دې تا بسو په تکلیف سره پیا خذکم ابن ستا سرا عذاب قریب عذاب نږدې فعقروها نو دی زخمی کړه غوخه په قال نور تو ویل صالح علیہ السلام تمتعوا پیدواله پیدارکم په خپل ګورون کې ثلاثه ایام اندرې ورځي او ټول مردار الا خبر را ان ثمود کفروا ربهم یقینا ثمود دیانو کفر کړو در خپل الا بودن خبردار هلاکت دل ثمود د ثمودیانو لپاره یقینا راغلیو ولقد جاءت رسلنا ابراهيم یقینا راغلی او استاد زمون ابراهيم عليه السلام ته بالبشرا پذيري باندې ډوړې نه خوري دا د سینه مرنه باندې لاړو سم د سیول اس خیال فلما را په غیب باندې ابراهيم عليه السلام نه پویدو ولي کې په غیب پوی دی چې دا پرشتي دی او څخه به ولې لاله او پرشتو پرشتي په غیب نه پوی دی ځکه خو د نکور کې ابراهيم عليه السلام دی ولس خیال علي هغه ته پته وي په غیب پوی دی نو ته چې ابراهيم راسه مونږ ورې غوخي نه خورو ملائکه یو سيو ملائکه ابراهيم په غیب نه پوی دی چې دا پرشتي دی او پرشته په غیب باندې نه پوي دي چې ابراهيم زموږ د پارس خیال علي فلما را ايديهم کله چې ولید الله سنت دی ولات سره لري چې نه دي کې د الله خوراک دا نکروم نو ناشنای وکړل دا خلک او جس مينو خي باو پټه راوس په خپل ځل کې یاره داونه قالو دی الله تخم مېریګا ولید په غیب نه پیږي څه خبره خو په زړه کې راوسته نو پر شو ته څه پته ولګی دا په توې سو تاسو وایي چې په غیب نه پی ابي شو کنه د زړه په حال خو پوه شوي پیر سیب ته پته لګی نه کنه سوره زاریات چې ان منکم وجلون الته ورته ویلو زمون خوستانه یې راوښوا ساسو نه یې راوښوا الته ورته ویلو او دویم دا چې سړی د شکل صورت نن پته لګی چې کله پیار راځي پر شو چې ابراهيم عليه السلام ته وکتل هغه حالات بدلو ځکه چې قانون دا ملک داو زمونږ د دې وخت نمک حرام شانو ډوډۍ وخوري کونډې کې بدل بیا غلو کې مړ ویل کیږي هغه به دا وکړي چې چا مرګ پسې وتلیو نو دا وبو چې روټۍ دا به نه خوړله ابراهيم حسن دا نه خوري معلومیږي دا چې زما څه دشمنان معلومیږي قالو دی ورته لا تخب مې رګ ان ورسلنا الى قوم لود سوره هجر کې مرضی غلطه ته ویل زموږ استادو نه یره پیدا شو ویل یقینا ان ارسلنا الى قوم یقینا موږ را لګل شو یو قوم د لوط ته وامراته قائمه دوی موږ راغلیو زیره درکو نه جو دومره ډاله ولې راغلی زیره له یو پورا وکنه بل پروګرام بلم دی کنه وامراته قائمه خزدا ابراهيم عليه السلام ولاړه فضحكت نوې خندل چې زیره په بشر نه نو زیره ورکو موږ غي د بیزا په عیسی علی السلام و می ورا اسحاق یعقوب او رسول اسحاق علی السلام نه یعقوب علی السلام برازي نو سه بدیم کی قالت یا ویلتا نو وی دی خزی های تعجب ای ارمان دی ای تعجب دی الی دو زب بچی راړم وانا عجوز زبډی ما وهذا بعدی دا زما خون شیخ ډیر سخت بډاره ان هذا لشین عجیب دا خو ډیر ناشنا دی ان هذا یقینا دا چې له شی او نیو شی دی عجیب ډیر ناشنا قالو دی ویله تعجبین من امر الله تاسو تعجب کوی د حکم د الله نه رحمت الله وبرکاته علیکم لشرو د دعا کړه رحمت د الله دی پتا سو باندې برکتونه د الله دی پتا سو باندې اهل البیت کور والو علی بیت سوګری خزه د سړی علی بیت دا شیعه وی حسن حسین او فاطمه د اهل بیت دی عائشه به یو د نور اهل بیت نه حسابي سنه حسابي قران سوی خزي د اهل بیت وی اهل بیت انه حمید خو هغه د قران نه منی نه انه حمید یقینا الله صفاتون والا مجی استایل شوی فلما ذهب عن ابراهيم الروع کله چې لاړه د ابراهيم عليه السلام نه یرا پته ولګي دا فرشتي دي وجات البشر او راغې دي د زیره یو جادلنا جون جګړې کولی زموږ سره په قوم لوط په بار د قوم د لوط کې ان ابراهيم يقين دا صبر وته کوي خیر د دې ایمان نه وړي تاسو عذاب په مراولې ده او هغه کې هلوت عليه السلام دې دا خبري سره شروع کړې برښتو سره چې مې غر کوي ان ابراهيم يقين ابراهيم عليه السلام لحليم نا خامخا صبر کوونکی هو اخ لحلیم صبرناک او اغوا او شفقت کوونکی مونی بل لا درګرځیدونکی وو یا ابراهیم عارض عن هذا الله ویلی اے ابراهیم مخ وړه دی خبرې نه بس چون مون مکوا چې دا خلک ولي صبر وکړي دی لمون دعوت ورکو دی کې هلوت علی السلام نه انه قد جاء امر ربک یقینا راغله حکم درب ستا چې عذاب دی و انه ماتیم یقینا دیو چې دی راتلونکې یو تا عذاب عذاب غیر مردود نه دی واپس کیدونکې غیر غیر مردود نه دی واپس کړی شوی بس فیصله شوی دی اوس دا واپس کیږي نه ګوره ولما جاءت رسولنا لوطا کله چرال لوط علیہ الصلوۃ والسلام تا استاد زمون سی ابیم نو غم جن شو دی باندې پرات لور دی باندې وضاق بیم برشتو ملمنو پرات لو خپنو دی په بیزتای باندې خپو غمجن شو بهم د دیو په بیزه ته و ذاق بهم برا او تک شو په دی باندې سینه ده لوط علیہ السلام یاره د میلمانو نه راغلی نو خو به ځکه چې دا اوس دا کا پر راضی او بیزتی به کې زه خو دې سوس مې نه راضی وقال هذا يوم مناسب ویل لوط علیہ السلام دا یو ورځ د ډیره سخت ده غیرتی سړی چې نو داغه میلمه چې بیزتی کیږي نو هغه چې زمړوي او دې میلمه بیزتی نه وي او دلچې نه کوم د دیری تنګری راولي او بیا پسې لندر چوټر پسې پاسي جګړه وزرګي ادي ته ټیګه ټیګه ستري کړي دا چې را باندې کې تاسو سړي وجاء قومه يعرون او موږ پښتانه یو وجاءه او رال دی لوط علیہ السلام د قوم او قوم د یو راعون الی راز غلولې شو الی په طرف د دې د سیل قسم نشه کیږي څومره په یو خیال نشته قالو دی لقد علمت ته ته پته ده مال نه نشته زموږ د بار په منادک په لونو استاد دوستا کې ایمان خزو کې ان حق انس حاجت او ضرورت ان حق ساجت موږ د خزو شوقیان نه یو و انک لتعلم تبویږي ما نوري دا چې موږ اراده کوو موږ خدای لکانو شوقیانو قال ویل له تعالی سلام لو ان لی بكم کاش کوي زما د پر قوت طاقت او اوی یا ما پناغستی ویلا رکن شدید یو ډلی مضبوطی ده نو ما به تاسو سره کتلي وي خو زما نه په خپل وس مې راځي او نه راسه څوک مرګري شته چې تاسو زه برابر کم او دا وجه وجه لوط علیہ السلام دعا کړو او ارمان کړو الله داغه نرستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای رحم الله لوطن الله دې بلوط علیہ السلام رحم کی د ویلی واو لو ان لی بكم قوتا او اویلا رکن شدید کا چې ما یو ډلې مضبوطی ته پناه غیستې وي دا غنم پس الله نبی چې را لګل نه په ضرور قانادان قوم کې چې په خلکو کې مضبوط قوم هغه کې برا لګو قال یا لوط ویل دی ویل لوط علیہ السلام ان رسول ربک یقینا من استاذ درب استایو لوط علیہ السلام په غیبونه پویدو لوط علیہ السلام دا زړی دې سګړیو چې تنگ کړو نو لوط علیہ السلام ان موعدهم الصبح کله به عذاب تاسو به کله عذاب راولي نو پرشتي ورته ان موعدهم الصبح یقرن اٹا دی سحر ټیم نه نو یې ضرب را نه شي بده باندې عذاب سحر پر ګډیر ټیم دی نو پرشتي ورته یا لیس الصبح بقریب آیا سحر نږدې نه دی څه خدا غره نه نو چې ته وزي وزي د کلی نه نثار شوی وي فلما جاء امرنا کله چې راغی زموږ عذاب جعلنا عالیا وګور زموږ پاسه تر دې یو ساپلا لاندې دی الټا کار کو کنه نه چې الټا کار کو نو الټا چل اج اکه شان چلو سره وشو بر طرف لاندې لاندې طرف باندې الټا پلټا مار دی وام درنا علی حجاره من السج من سجیل اراور المبدی باندې کانی د کرت کانو نا منزود پر لپسی مسومتا نشاندار عند ربک پنځ درفستا په هر یو باندې د غنوم لیکل شوی چې پلان کې لټ ازور کا باندې باندې وام ته مسومتا نشاندار عند ربک پنځ درفستا دا مطلب دی یا دا چې د کانی چې د ناشنا کانی وو بیا د سی کانی نشته چاته نه دی راغلی چا نه دی مونږ دی دقو وما هي او نه دغه عذاب من الظالمین ببعید د مکی د ظالمانو لري کوم عذاب چې می قوم لوط لور کړل الله یې دی مکی والا نو عذاب خو لري نه دی دی لم را بغوم یا و ما یا نه دی دا کړی در قوم نو لوط علی السلام من الظالمین د ظالمانو د مکی نبی وای لري د سوران دی ورشي وی الله وی نه اثر می څکړي تاسو سره باندې قاو کوم چې چا کړی نه